بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير ولو يعجل الله کپجلتي ورکول الله پاک للناس خلق ته شر سزا د بدی دی استعجالهم پشان د جلت ورکول دی بالخير خوشاله لره لقضی الیهم نو خامغه پر شیو بدیو تاجلوم نیټه دیو لکه څنګه چې الله خوشاله او رحمتونه زر زر را لېږي نو داسې د بد عملۍ په وجه د خلکو له الله سمدستي د دیو سزا ورکوله نو بیا هیڅ کیسه به نه فنذر الذين نفردا خلق لا يرجون لقانا چې امید نه ساتي عقیده نه ساتي د پیشي زمون فی طغیان په سرکشو دي کې عمون سرګردانه و اذا مسل انسان ضر و اذا مسل انسان ضر کله چې ورسي انسان ته تکلیف دا نه نورا بلی مونږ لې جنبي پاړخ پروتي او قاعده نو کناسي کې ناز پریوتې نشي نو ناز یا الله ته بخکی او قائما چې پازینو یا الله خیر کی یا الله ته مدد وکي فلما کشفنا عنه ضره کله چې لري کوم د ناغه تکلیف چې په ډاډه نه شوړې دلې کې ناز ته نه شو او درې دې نه شو مرانو وګرځي دې کلم یدونا ويغني رابللی مونږه لاره الى زرنا تکلیف تمسه چې د درزې دلې تاسو بیا په نشه کې ګرځي د باندې سره چاته تکلیف نه راغله د ته چاته سره چخه نه ده الله وي د دې دی لکه سره چې ماته څه आवाज نه کړي ما ډو پیجنې نه کذالک زوین المسرفین د غرنګي خزه کړی شوی د مشرکانو ته ما کانوا یعملون اجدی کول نجزی القوم المجرمین سزا ورکوم قوم مجرم ته ثم جعلناکم بیا وګرځولې مال تاسو خلائف فی الارض اباد پس مکه باندې من بعد فس د علاقت داونه لننظر الله چې وګورو موږ کیف تعملون څنګه عمل کوي تاسو هغه عملونه غلطو نه لمي غر کړو نو زمي تاسو راوستي تاسو عملونه ګورم چې څنګه کوي دا د حکومتونو کې خپل ښکاری یو الله غر کې مړ کی حکومت ته نه ختم کی بل لا ولي ګوري چې د څنګه کی نو هغه به مدرسو مليانو په سیاړم شي نو هغه خدای غر کی بل لا ولي نو هغه ته ګوري چې ته څه کې وایذا تطلع علیما آیاتنا کله چې بیان چې دیو ته زمونږه آیاتونه بینات خکارا قال الذين نو یا خلق لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه ساتي د ملاقات زمون ایتی بقران غیر هذا راوړه قران علاوه دینه بل څه درته معلوم دي کنه دي معلوم هر ورځ بس دا قران قران راځي ترجمه کو شرک شرز وته او بدل یا دي کی زه ترمیم وکا گزارا وکا زموږ د علی عورت پکې مکوا شرک شرک پکې مکوا ډیر خبري خې خې خبري دي پکې قران کې هوته وای نه وینو زموږ شرور اور چې مې مساله کول نه غي ورځ راغوي دي قران کې ډیر مسلې تب پکې نور سوال نه وي مې نور پکې سړي وی خراب کی زکات مسلې دي خیرات مسلې دي پکې د منځه مسلې دي مې نشته پکې وی نشته پکې نه نو پکې بالکل څه نشي صرف توحید دی پکې یو ځای راته قرآن ویل یو ځای راته راوړم نو قرآن کې څه دي اقیم الصلاه جم توحید دی اته زکات هم د الله په نوم مال ورکوي توحید دی چې ما به دغه تر ته چې سیده وي والله تا کوي من چې براغه ته دا وایي او زکات چې ورکوي د الله په نوم ورکوي د بل چا په نوم نو به مال نه ورکوي یاره تم به د الله نه ساتي او څوک چې دا غل بل چا لکه نو تخویب دی او څوک چې الله لکه هغه بشارت دی قرآن خود خدي نو یو دوه درې ځینې راوړل دې ما ته ویلي نور څه پکې نشته نور هېڅ پکې نشته ښه یا مې نه پکې ډېرې خبرې کوي مې غول خوري ورنګ یو څه نشي صرف د خبره ته دی دیو ممتا ته چې یا خو بل څه مسله وکا بل نات ویا سبل څه او دا څه مانځه مسله وکا او یا دې چلو کا بدلو یا دې کی ترمیم وکا گزاره وکا قل ورته وای ما یکون لی ندی مناسب ما لپاره ان ابدلو چې بدل کوم دې لرم انتلقاء نفسي د خپل طرفنا دا زما کار خو نه دی چې دې کې څه کمې زیاتې وکم خانو ته څه شي کولای شي ان اتبعو ز تابعداري نکم الا ما يوحى الي مگر دا چې وایي شوی د ماته ان يخاف اے نو کوونه مې نه دنیا ورانی کی څه تا ته ټیک ته چې الله درته وي خو چې اوس شر جوړیږي او کله په ورانی کې خو چپ پاتې جنو ان قوت و ان يخاف زيرګم ان عصيد ربي که خلافكم در خپل چې بیان ونکم او قران بیان نکم نو دا خود رب خلاف دی عذاب یوم عظیم دا عذاب د ورځې لینا ولې ځان په الله غر کوم چې نه ویم قل لو شاء الله ورته وای که خو غیر الله ما تلوت علیکم نو نه به ول سلام علی قران په تاسو باندې ولا ادراکم به نه به وکړي وی الله تاسو په دې باندې فقد لبثت فیکم عمرا من قبله یقینا ما تیر کړی په تاسو کې عمر ډیر من قبلی مخې نه مخکې ما 40 سال تیر کړی نه پاره کې ما ولې نه ویلي ما خو خپل ځان نه شو ویلي افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ فمن اظلم سوق ډیر لوی ظالم دی ممن دا ته د ځان درو جوړې په الله باندې الله کله ویلي دی جواب فمن اظلم سوق ډیر لوی ظالم دی ممن دا جنا افترا علی الله کذبا چې جوړ کړ په الله درو او کذب بیااتی یا نسبت د درو غیاتونو د الله ته انه لا یفلح المجرمون یقینا الله نه کامیابی مجرمان د دین غټ بل مجرم شته نشته